السلام علیکم ورحمت الله د عمر لفظ چې دی د اسم علم دی مذکر عربي او د خلیفه ثانی امیر المؤمنین رضی الله عنه نومو مسلمانان ورسره د محبت د وجنه دغه نوم کیدی او بل نیکفالی کوي په دې نوم باندې چې الله مولود له عمر طویل مدید ورکی دا لفظ د عمر نه ماخوذ دی او د عمر معنا زمونږ په پښتو کې اردو کې عربی کې تقریبا یو ده